بسم الله الرحمن الرحيم باب من بات بذل حليفه حتى اصبح دا کتاب الحج شروع دی او پدې کې باب نمبر 24 حدیث نمبر 1546 دی باب کې امام بخاری دا ثابتې ک یو سړی د ذوالحلیفه د میقات نه احرام تړي نو سنت طریقه دا ده چې نبي علیه الصلوة والسلام په دې ځای کې شپه تېره کړې ده، جلدي نه ده کړې، شپه یې تېره کړه او بیا سحر د دې ځای نه روان شوی دی، نو که یو سړی همداسې کوي نو دا افضل او مسنون عمل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دې ځای کې شپه کړی ده نو موږ مخکې د دې علت ویلی چې اصل کې ملګری صد پاسه یو لاک ملګری دي نو صحابه کرام په حجۃ الوداع کې نو نبی علی السلام دې ځکه ایثار شوی وو سلور منځونه دې ځکه کړی دي د دې لپاره چې ملګری هم دې یو ځای تراجم شي او بیا په شریک باندې د دې ځای نه زو بل پدې کې دا ده دا هم د دې نه ثابتېږي چې یو سړی آیا په میقات باندې بغیر د احرام نه وخت تېرولی شي او دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام د بیبیانو سره هم ملاو شوی دی او بیا غسل وغیره کړی دی ها البته د احرام نه بغیر به بیا د میقات نه یو سړی تیریږي نه کله چې د حج او د عمرې اراده لري نو په دې ځای کې شپه تیرول دا افضل دي دا مسنون دي په خوا پیدل سفر وي نو دی وجنا خقاله ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلی الله علیه وسلم او موږ مخکې ویل چې په دې باب کې د عبد الله ابن عمر نه د عبد الله ابن عباس نه اکثریت روایت دا د دې صحابه کرامو نه دي حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف اخبرنا ابن جريج حدثني ابن المنكدر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه اربعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه کې د ماسپخین څلور رکعات منځو کو ځکه لا سفر شروع شوی نو نو دی وجه نه پوره منځي وک وبذل حلیفه رکعتین او بیا په ذل حلیفه کې چې د مدینې نه 15 شپږ میله فاصله کې دی خو به چونکې د د مدینې د حدود نه راوته سفر شروع شوی حج لروانو نو په ذل حلیفه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو رکعات د قصر د منځي کړي دی په هغه ځای کې د مازیګری قصر کړی دی ماخام کې قصر کیږي نه د ماسختنې قصر کړی دی او بیا سهار دوه رکعاته مونږ دی او په ذوالحلیفه کې دوه رکعاته مونږ کړی د قصر ثم باتا او بیا نبی علی السلام شپه تیر کړه خطر دی پوری چې سهاری کو بذل حلیفه په ذل حلیفه کې فلما رکب راحلته هر کله چې سور چې په خپل سورلۍ باندې واستوت به او دا سورلی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام برابر شوا یعنی ادری دا نو اهل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلبیه ویلا او هر صحابي هغه خپل مشاهده کړی د بازي هغه وی چې نبی علیہ السلام د کیکر د ونی د لاندې احرام هغه واچو او په غزه کې تلبیه ویلا نو بازي دا غزه عمل روایت کوي بعضی هغه زی عمل روایت کوي چې نبی علی السلام په سورلې سور شو او سورلې نیغه ادرې دا نو داغې نه بعدی تلبیه ویلا نو چې کوم صحابه ال تواورید نو غی دا غزی عمل هغه روایت کوي او بعضی دا کله چې د دې د دې زینا بر د بیدا دغه میدان ته چې هغه په لوړه دی اغه ته کله سورلی هغه وخته نبی علیہ السلام په اغه ځای کې بیا تلبیه ویل دا د دې د نو اغه ځای کې چې کم صحابه کرام بیا را رسیدلیو او هغه په لومبي ځل باندې واورید نو هغه د اغه ځای هغه مشاهده هغه روایت کوي ټول صحیح دي حدثنا قتيبه حدثنا عبد الوهاب د دې وجنه مخکې بم دا بار بار راشي په ائمو کې بیا دغه اقوال دي بعضی وی چی یو سړی په دغه د ذوالحلیفه په دغه مسجد کې منځو کې دوه رکعات منځو کې او بعضی وی چې نه د احرام د پاره دغه منځ د سرشته دی نه خو د روایاتو نه پته لګي دغه احرام مستحب دا دو رکعات مونږ دا مستحب عمل دی که چا وک بهتره ده که چا ونک نو په احرام باندې ساسر هغه غورځيږي نه نو که چا په مسجد د ذوالحلیفه کې مونځ یې وکړ دوه رکعته او د هغې نه بعد تلبیه وویله همداسې مخ په قبله هم ټیک ده بعضي دغه عمل ذکر کوي چې نه کله ته گاڑی ته روخیږي سورلې ته روخیږي او گاڑی مخ په قبله شو نو دا غینه بعد به ته بیا تلبیه ووې څنګه چې نبی علیه السلام په سورلۍ باندې سور شوی دی او بیا مخ په قبله شو نو په هغه ځای کې تلبیه ویلې ده حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا نبی علیه الصلاة والسلام په مدینه کې د ماسپخین څلور رکعاته مونځ وکړ ځکه لا سفر شروع شوی نه دی وصلی العصر بذل حلیفه رکعتین او د مازیګر مونځ په ذل حلیفه کې دو رکعاته مونځ وکړ د قصر قال خا او دی وی واحسبوه دا ابو قلابه وی چې انس رضی الله تعالی عنہ زما خیال دادی چې دا يم ويلي چې بات بها په دغه ذوالحليفه کې شپه تیره کړه حتی اصبح او تر دې پوري چې سحر يم دغلته کړې دي باب رفع الصوت بالاهلال خ اهلالم رفع الصوت توي دلته د اهلال نه مراد تلبیه ده یعنی یو سړی چې تلبیه وای نو پاغي باندې आवाज چتول دا په په احرام کې دا ضروری دي او دا ابتدایي تلبیه ویل دا خو واجب دي ضروری دي په شریعت کې بعضی اسکار پاغي باندې جهر کول دا سنت طریقه ده په هر ځای کې جهر دا نه دی پکار خو چې کوم ځای کې شریعت تعالی اجازه درکړې دی نو په هغه ځای کې جهر کول هغه مسنون دي لکه اذان دی اقامت ته تلبیه ده او د تلبیه په په جهر سره په ویلو کې حکمت دا دی چې سړی کله مسلسل تلبیه دا په پټه باندې وي سرنی وي نو طبیعت د دې سره ستړي شي یعنی په طبیعت کې هغه هغه چستی او په طبیعت کې هغه تازگی نه خو چې کله سړی تلبیه دا په جهر باندې وي نو طبیعت طبیعت هم تازه بل دا د چې ورسره نور کوم ملګری نو اغي ته هم دا رایات شي نو داغي هغه طبیعت هم تازه شي بل دا چې اصل مقصد په دې کې اصل کې د الله د عظمت د هغې هغه اعتراف دی او د کعبې هغه احترام نو دغه هغه اوچتوالی دغه اعتراف کول پکې مقصد دی سړی به جهرن وي خو د سړیر چغه وهل نه البته داسي برابر جهر بکئی زنانا که اغا د د غیر محارمو داغي مخامخي نو سرن به وي او کنه ځان لئی نو داغي د پاروم داسې حلقه جهر دا جائز دی حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه الظهر اربعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه کې د غرمی منځو کو سلور رکاتا ځکه لا سفر شروع نه دی والعصر او د مازیګر منځي په ذوالحلیفه کې دو رکاته منځو کو ځکه بیا د مدینی د حدود نه راوته دی بیا قصر شو وسمعتهم خ او ما واوریدل دا صحابه کرام یصرخون بهما جميعا چې دی جهر کو بهما په بهما کې یعنی بالحج والعمره او ما دا صحابه کرام اوریدلی دي چې دی به جهر کوو په حج او عمره جميعا دا ټول ما اوریدلی دي چې دی کله حج کوو نو په حج کې تلبیه په جهر سره ویلې ده که عمره کوله نو عمره په تلبیه په جهر سره ویلی ده او که حج او عمره لکه په قران کی او په تمتع کی دواړه کیږی نو به لبیک حجتا و عمرتا یا لبیک عمرتا و حجتا چه الله زه حج او عمره دواړو لروانه مو حاضری کوم استا دربار ته نو ما صحابه کرام اوریدلی دي چې غیبه په دې تلبیه باندې جهر کو او په ابتدا کی چې یو سړی هغه احرام واچي نو کدی عمرې لذي نو لبیک عمرتن کدی مثلا حج لروان دی نو په حج کې عمره او حج دواړه دي بهرحال چونکه اول تمتع کې اول عمره ده نو لبیک عمرتن او به چې کله سړی د حج احرام واچي نو لبیک حجتن باب التلبیه دا باب دی په بیان د تلبیه کې خا تلبیه دا خو د باب تفعیل نه مصدر دی د لبا یلبی تلبیه تلبیه اصل کی کله چې مجرد باب تبوزی نو دا د لبا یلب لبن نه دی لبا یلب لبن په عربی کې لبا بالمکان عرب په هغه وخت کې وی چې کله یو سړی په یو ځای کې دی رشي په غزه کې د خپل حاضریو کې او د په غزه کې قیام کوي یعنی هغه تسنیه چې زه حاضری کوما ستا په دربار کې حاضری پس د حاضرینا خدا صرف دا تسنیه د یندا دوزل مراد نه دی چې بد دوزل صرف حاضری کوما بلکې د دې نه مراد غ تکرار دی بار بار انسان د الله په دربار کې د خپل حاضرې داغه غ اعتراف کوي یو جامه بدلول د سړو د پاره زنانو د پاره خو مغه خپل جامې دغه احرام دی نو تبديل الثياب د سړو د پاره جامه بدلول یو غا صادر او یو لنګ دویم تلبیه ویل او دریم نیت دا درې سيزونه دا چې ملاو شي نو دیتا احرام وې د زنانو د پاره صرف تلبیه ویل او نیت کول بس دغه کافی دی حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمر وی چې د نبی له صلوات و سلام تلبیه هغه داوا لبیک اللهم لبیک یا الله زه بار بار حاضر ما ستا په دربار کې لکه مثلا یو یو نوکر او یو خادم مالک ته وی چې هغه ته معمولی غونتی اشاره کوي او دی وی دیو ته وی مالک زه حاضر ما نو دا د خپل اطاعت او د خپل فرما برداري داغي هغه اظهار کوي الله زستا دربار کې بار بار حاضرم هر یو عمل ته حاضر ما الله راغلم د تابعداري د پاره او د اطاعت د پاره ستا د خوشالولو د پاره نو چې په کم ځای کې کم عمل تا ویلې دي ستا پیغمبر ویلې دي الله داغي کولو ته ستا دربار کې حاضر ما لبیک اللهم لبیک یا الله بار بار حاضر ما خ اے الله بار بار حاضر ما لبیک الله بار بار حاضرم او پدې کې په دې کې دوه ځله د لا شریک لک دا دا جمله راغلې ده چې الله ستا دربار کې صرف حاضر ما او نورو دربارونو ته حاضری نه کومه نو یو طرف ته خو ته دا وی چې الله صرف ستا دربار ته راغلم په دې کې می حاضری کړې ده او بل دربار د دې لایق نه دی چې الته بندا د د عبادت د پاره الته حاضر شي بل څوک د چا در درګه هغه د دې لایق نه ده چې په هغه ځای کې بنده حاضری وکي لا شریک لک یو خو هغه زمنګ د ملګری د شفیع خان خبره چې ما د بابا نه تاسو کو چیرې بابا د تلبیه په معنا پويږي ناغه او ته ویل او او وی ما ته ویل چې د لا شریک لک سمانا ده وی هغه ویلی چې الله تا سره لکونه دي نه نه دا غ لکونه نه الله ستا دربار کې حاضرم او د بل چا دربار ته بنه حاضرې کما ته خو پدې کې دا وی چې الله ستا سو شریک وی صدر نشتا خ ان الحمد والنعمت لك والملك بشکا د خدای توپ تعریفونه والنعمت او ټول نعمتونه لکه دا ستا د پاره دي والملک او اختیارات ستا د پاره دي لا شریک لک د خدای توپ په صفاتو کې الله ستاسو شریک وي صدر نشتا نعمتونه ټول ستا د طرف نه دي الله دا ټول ستا پیدا کړي دي الله په دې کې تا سره څوک شریک وي صدار نشتا بادشاہي ستا د الله او په دې کې تا سره څوک شریک وي صدار نشتا بل د لا شریک لک د دې غ پس منظر دام دی په تلبیه کې ځکه مشرکینو اغیب مراتل حجلا او اغي په دې کې هم شرک کړو په تلبیه کې هم شرک کړو صحیح مسلم کې بمراشي چې ای بداویلی چې لا شریک لک خ الا شریکن هو لک تملکه و ما ملک ها هغه څوک دی صدر دی چې تا غیله بادشاہي ورکړی ده او تا غیله اختیارات ورکړی دي او په خپل سه اختیارات نشتا نه نه بلکې د الله څوک شریک وي صدر نشتا الله چاله اختیارات نه دی ورکړي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها په دې روایت کې چې دا کومه تلبیه ده نو په دې کې د اخیرنی چې کوم دا جمله ده د لا شریک لک نو دا په دې کې نشتا خو بهرحال هغه مکمل دی قدابل سند امام بخاری دا ذکر کړی دی چې د سفیان ثوری متابعت ابو معاویه کړی دی د اعمش نه یعنی سفیان د اعمش نه بعد اعمش دا سلیمان ابن مهران دی نو اعمش د ابو عتیه ترمنځ سه واسطه د عماره ذکر کئ ام دغه د ابو معاویه په سند کې امدا ده د اعمش او د ابو اصل کې دا د علل او بحث ته د علم حدیث مستقل فن دی علم العلل دا داغه بحث ته نو سفیانم د اعمش او د ابو عطیه منس کې د عماره واسطه ذکر کئ او ابو معاویم دا کوي اغم د سفیان ثوری متابعت کوي خو چې کله شعبه خ هغه دا سند ذکر کوي نو هغه د د د د اعمش سليمان ابن مهران ترمنځ او د ابو عتیه منځ کې د خیسمه واسطه ذکر کړي او بیا مخ کې سمعت عائشه ابو عتیه خو مغه د عائشه رضی الله تعالی عنها روایت کړي خو په دې کې ابو حاتم رازی په په علل کې هغه وی په خپل کتاب کې چې په دې کې د سفیان ثوری دا سند چې دی نو دا اصح دی باب التحمید والتسبیح والتکبیر قبل الاهلال عند رکوب عند رکوب اهل الدابه په دې باب کې امام بخاری دا وی چې آی یو سړی د تلبیه نه غیر چې نور کم اسکار دي نو آیا غویل شي او غم ویل شي خو تلبیه دا غفزل ذکر دی په احرام کې او دې ځکه دا وی چې د تلبیه نمخ کې تسبیح تحمید تکبیر نو یا خود دینه مراد دا دی چې نبی له صلوات و سلام بکله سفر شروع کو نو په سفر کې نبی له سلام به سبحان الذي سخر لنا دا رنګ بسم الله الله اکبر دا کلمات به ویلې څنګه چې په احادیثو کې راځي دغم ته مراد دی ورسره دام ته مراد دی چې د تلبیه نه غیر چې نور کوم اسکار دي نو هغه د تلبیه نه مخکیم بنده ویلې شي د احرام په دوران کې انسان ویلې شي ځکه دې سره چې کله دا تنوع د اسکارو راځي نو دې سره د انسان هغه طبیعت هغه هغه ذکر ته مایل وي باب التحمید والتسبیح والتکبیر قبل الاحلال تحمید الحمدلله ویل تسبیح سبحان الله ویل حدثنا وهيب حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ کو انس وی منګو سره په مدینه کې د ماسپخین څلور رکعاته ځکه لا سفر شروع نو ول عصر او د مازیګر منځ یو ک بذل حلیفه کې دوه رکعاته ځکه به سفر شروع شوی او قصر یو کو ثم بات بها او بیا په دې ذوالحلیفه کې شپه تیر کړه تر دې چې سحر شو ثم رکب او بیا په سورلی سور شو حتی استوت به علی البیضاء تر دې چې دا سورلی دا کلا نیغه شو برابر شو په بيدا د غلوړه باندې په دغه میدان کې حمد الله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری هم په دې باندې باب تړلې دي حمد الله نو د الله حمد ویلی او په دې ځای کې خو پيغمبر باقاعده هغه احرام شروع شوی دی تلبیه د مخکې نه ویلې ده ځکه لاندې سورلی چې کله نیغه شوی ده بلکې دا غې نه مخکې چې کله غمونس کړي دی او دا غې نه بعدي تلبیه ویلې ده حمد الله نو د الله حمد ویلې وسبح او د الله تسبیح ویلې او د الله تکبیری بیان کو ثم اهل بحج وعمره او بیا تلبیه وویله خلکو بهما په دې دواړو باندي په حج او په عمره باني فلما قدمنا نو هر کله چې منګه مکی ترالو نو امرن ناسا نو حکم یو ک خلکو ته حکم یو ک خلکو ته د چې د چا چې صرف د عمرې هغه احرام نو حکم یو کو خلکو ته چې هغه طواف کی دارنګي سعی د صفا او د مروه او کی او چا سره چې قرباني نشتا نو هغه د ځان حلال کی مطلب د احرام نه دی وزي نو فحلو د ماضی صيغه ده نو هغه د احرام نه اوتل د کاغي عمره پوره کړه نبی علی السلام خو په دغه احرام کی چونکه قارین وو نو عمره او حج یې دواړه کړي دي، حتی کان یوم الترویه تر دې چې کله اتم ذوالحجه شوه، یوم الترویه آټ ذوالحجې ته وایي، نو اهلو بالحج نو کومو خلکو چې هغوی حج تمتع وو مخکې یې عمره کړې وه نو هغوی تلبیه وویله د حج همغه د خپل ځای نه قال انس رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي ونحر النبي صلی الله علیه وسلم بدنات بيديه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اوخانو قرباني وکړه بيدي په خپل لاس باندې او په حدیث بل حدیث کې راځي دریش په توخانی په خپله هغه قرباني کړي دي سل اوخان هغه قرباني قرباني کول نو باقی مانده علی رضی الله تعالی عنہ هغه ته ویل دا باقی مانده ته حلال کا او خپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دریش پیتو خان دای په خپل لاس باندې قرباني کړی دي اشاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غجوان ته چې درې شپېته کاله و سیوطي الاتقان کې او دارنګې په علوم القرآن کې زرکشي په البرهان کې هغه هم لیکلي دي چې سوره منافقون دا درې شپېتم بلکې سوره منافقون دا درې شپېتم دی په ترتیب د قران کې نو د قران مجید چې کوم د سوراتونو دا ترتیب دی نو په دې کې مغه توقیف ته اشاره ده او سوره منافقون کې یو لسایتونه دي نو په یو لسم آیات کې دا راځي علماو ددې نه یو عالم ته چا وویل سیوطي ذکر کوي چې آیا د نبي علیه صلوات و سلام ژوند دا درې شپېته کاله دام قرآن ویلې دی هغه ویلې او کمزې کې ناغو ته د سوره منافقون چې د قرآن په ترتیب کې درې شپېتم دی او به داغي چې کوم اخیری آیت دی یو لسم نبی علیہ السلام په یو لسم کال د هجرت باندې وفات شوه دی نو ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها خا او الله هیڅ یو نفس هغه د خپل وخت نه نرستو کوي کله چې داغي هغه نیټه هغه راشي نو نبی علیہ السلام په یو لسم کال د هجرت او چې کله عمر دریش په تکالو ته ورسید نو د منافقون نه بعد به تغابن دی مطلب دا دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام دا د دنیا نه تلل او د هغه وفات دا د امت د پاره یو لوی افسوس و دی وجنه صحابو د پاره د تغابن حالاتو د افسوس حالاتو واقعي سخت وختو نو نبی علیه الصلاة والسلام د درې شپېتو اوښانو د هغې په خپل لاس باندې قرباني کړې ده، قیاماً، په داسې حال کې چې دغه اوښي، دا اوښان، دا ولاړ وو او دې ته نحر وایي چې اوښ ولاړ وي او د هغه په دې سینه کې، په دې ځای کې هغه رګ هغه ولووی او عام طور باندې نن سبا دا معروفه خبره ده هر سړي کتلي دي وذبح رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمدینه کبشین املحین املحین خکرور املحین خکرور او خسته مزیدار چې کوم ګډانو هغه به حلالول او بل دا چې نبی له صلوات و سلام په په په دې حج کې د سلو خان ځکه صحابه کرام دا د یو لاک د پاسه تعداد دی نو زیاتره پکې فقراو چې زه هغه ټولو ته هغې ته ورسیږي او بل د دې نه دا هم معلومیږي چې نبي علیه السلام په هغه ځای کې د غټ اختر قرباني نه ده کړې مطلب په حاجي باندې اضحیه کوم چې د غټ اختر قرباني د هغه پې نشته ځکه هغه سم د د حج هغه قرباني هغه کوي نو دی وجه نه دا پې نشته قال ابو عبد الله امام بخاری هغه داوی قال بعضهم بعض راویان هغه وی چې هاذا عن ایوب عن رجل عن انس په بل سند کې چې ایوب سختیانی او د انس ترمنځ عن رجلن چې هغه یو مبهم راوی هغه ذکر کوي خو په دې مخکینی سند کې ابو قلابه هغه خو معلوم دی نو د دې کې هم معلومی کې دا چې د رجل نه مرادم دغه ابو قلابه دی باب من اهل حين استوت به راحلته قائمه یو سړی چې هغه تلبیه وي په هغه وخت کې چې برابر شي په هغه داغه سورلی قائمتن چې کله هغه سورلی هغه ادري کی لکه نن مثلا یو سړی چې کله هغه د جمعات نه روزي د ذوالحلیفه د جمعات نه نو په کار دا دی چې د داسې د حرم طرف ته د خپل سورلی کی د خپل گاډي او اوسم گاډي د حرم طرف ته ځکه مدینه د شمال طرف ته ده نو چې کوم روډ او لار تللی د نو غاسم د جنوب طرف ته تللی ده چې مطلب څنګه هغه طرف ته مخ شي قبله رخ ځکه بل باب کې دغه مرضی نو بس به د دغلتا تلبیه وی حدثنا ابو عاصم اخبرنا ابن جريج قال اخبرني صالح بن قيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیه الصلاۃ والسلام تلبیه ویله په هغه وخت کې چې برابر شوا پاغه داغه سورلی قائمتن په ولاړه سورلی نیغه ودریدا او نبی علیہ السلام تلبیه ویلا باب الاحلال مستقبل القبلة تلبیه ویل مخ په قبله باندې وقال ابو معمر عام طور باندې سړی غسل وکي احرام واچي او دا غینه بعد بسس مخ په قبله نو تلبیه دی وي خو عام طور باندې نن سبا او چون کې د جازونو مزل دی نو ما مخ کې ویلیو چې د دې زین خلک چون کې 4 4.5 غنټې مزل وی مثلا پاکستان نه نو چې یو سړی د دې زینزي نو غسل وغیرہ دارنګ دوه رکعات مونږ ک به جاس کې نه کیږي نو احرام صادرونه هغه دی واچي به چې کله داسې درې غنټې مزل چې هغه وشي او نن سبا جازونو کې سکرینونه هم لګیدلی تا ته پته لګي چې جاز اوس په کم ملک باندې روان دی نو مثلا چې کله د سعودي عرب هغه حدودو ته دننه کیږي نو بس په هغه وخت کې په مغه جاس کې دی په تلبیه باندې جهر کی لبیک اللهم لبیک په دغه دی وې نو احرام هغه هغه به شروع شي نو خو په هغه ځای کې که مثلا مستقبل القبله قبله رخ ویل کیږي نو هغه دا که قبله رخ بنده نه نو صرف هغه استحباب دی انور که یو بنده قبله رخ نه نو هم لکه احرام هغه د کیږي څه فرق په ناراضي وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر رضی الله تعالی عنهما اذا صلى بالغداة بذل حلیفه کله چې باغه د سحر منځو کو بذل حلیفه کی نو امر براحلته نو حکم به وک خپل خادمانو ته براحلته د سورلی د برابرولو چې سورلی برابر کړي نو فروحلت سورلی بولا برابر کړي شو دا تلبیه به تر هغه ویله حتی یبلغ الحرم تر دې پوری چې حرم ته ورسی حرم حدود حرم ته ورسی ثم یمسکو د دې وجنه پرونی درس کې منګه دا ویلیو چې آیا یو سړی به دا تلبیه دا کلا دا ادری نو د د حاجی د پاره چې کله رمی د جمرۃ العقبه کی یعنی هغه غټ شیطان ولي په پلسم د ذوالحجه باندې نو داغي په اخرنی کانی باندې باغ تلبیه هغه د ادری او د معتمر د پاره په دې کې مختلف اقوال دي یو قول پکې دا دی چې کله حجر اسود دی ته ورسی او طواف شروع کړي نو په غزه کې بده تلبیه هغه ودري خو ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د په دې روایت کې دا راځي چې بس او دا د امام مالک هم دا مسلک دی چې یو سړی حدود حرم ته راو رسید بد دی بد غزه کې تلبیه غ ودري ثم يمسكو او به به د تلبیه تلبیه به ودرولا حتا اذا جاء ذاتون تر دې کله چې برو رسیدا غا ذاتون د د ذاتوا وادي ته دغه مقام ته برور سي د نوبات به نو په غزه کې بشپه تیر کړه حتا یصبح تر دې چې سحر بشو ځکه پیدل مزلې وي فاذا صلى الغداة او کله چې بزاتوا مقام کې دبا د سحر منځ کنو اغه تصلا نو غسل به وک یعنی د مکی ته د داخلي دلو د پاره به غسل وک او وزعما حدود حرم ته د داخلي دلو د پاره به غسل وک د دې وجنه پر روایتو کې په حالت د احرام کې دا درې غسله دا روایتو کې راځي یو د د احرام د پاره یعنی غسل للاحرام دویم لدخول مکه مکی ته د داخلي دلو د پاره څنګه چې دلته راځي او بعضی روایتو کې چې یو سړی عرفات ته روانیږي یا عرفات ته دننه کیږي نو د هغې دپاره هم بعضې روایاتو کې غسل شته هغه هم د ابن عمر په روایت کې راځي فاذا صلی الغداة نو کله چې به منځ سحر وک په پزاتوا مقام کې اغتسل نو غسل به وک مکی ته د داخليدلو د پاره وزعم یا حدود حرم ته د دخول د پاره وزعم او ویل به زعم بمانا د قال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل ذلک چې نبی علیه الصلاة والسلام هم دا رنګ کړی دی او ابن عمر هغه خو د پیغمبر په هغه ادنا ادنا سیس کی متابعت کو تابعه د عبد الوارث متابعت کړی د اسماعیل عن ایوب فی الغسل یعنی اغم د دی غسل اغه تذکرہ کوي حدثنا سليمان بن داود ابو الربيع حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اراد الخروج الى مكه ابن عمر رضی الله تعالی عنہ کله چې باغه اراده و د دوتلو مکی طرف ته د حج یا د عمره د پاره نو اد دهنه به دهنن نو ځان به غوړ ک په داسې تیلو سره چې ليس له رائحه طيبه چې دا غيبه هغه خوشبوئی به نه و یعنی تیل به او خوشبوئی به پکې نه و قه اگر چې ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها داغه په روایت کې چې د احرام نمخ کې په داسې خوشبوئی لګولو کې په داسې تیل لګولو کې هیڅ باک نشتا خو ابن عمر با لکه دغه تیلم نه استعمالول د احرام نمخ کې چې پای کې به خوشبوئی وي ليس له رائحه طیبه چې داغه باغه خوشبوئی نه و ثم یاتی مسجد ذی الحلیفه او بیا به مسجد ذو الحلیفه ته راغی نو فیصلی منځ به وکړو د دې وجه نه کم خلک چې وی چې د احرام د پاره منځ نشتا نو په دې کې دا صلات ذکر شوی دی نو یاد ساته د دې نه مراد هم دغه د احرام د پاره منځ مراد دی فیصلی نو منځ به وکړو ثم یرکب او یا منځونه دغه فرض منځم مراد دی څنګه چې نبی علی السلام په ذوالحلیفه کې د بعضی فرض منځونه کړی دي ثم يركب او بیا بسور شو و اذا استوت به راحلته او کله چې به برابر شو د دغه سورلی قائمتن په ولاړه نو احرم نو احرام خو به مخکې نه چولیو احرمل تن مراد غا یعنی تلبیه ده نو تلبیه به ویلا او ثم قال او بیا به فرمایل ها کذا رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم يفعلوا هم دغه رنګ ما د الله پیغمبر هم داسي کولو باندې لیدلې دي باب التلبیه اذن حضر فی الوادی تلبیه ویل کله چی په وادی کې خکته کوزیږي مطلب دا چې په لوړی د احرام په حالت کې په هر حال کې به تلبیه وي په کار دا چې یو سړی مسلسل اغوي لګیای او دارنګ لګ لګ وقفه کې پکې منس کې راضی هغه دا اگر چې نن حاجیان د تلبیه ویلو په دغه باندې او په جهر باندې شرمېږي حالانکه په کار نه ده یو سړی چې د احرام غ صادرونه واچي نو د خلکو مخ کې ته تلبیه وای چې خلکو ته پته لګي چې را دا د الله کور ته حج لا یا عمره ل روان دي او به چې ته په لوړی نو چې دا غینه کوزیږي تلبیه وایا دارن کې کبره خيږي تلبیه وایا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد مجاهد تابعي وي چې كنا عند ابن عباس رضی الله عنهما موږ د ابن عباس سره نو په دې کې داغه په مجلس کې فذكر الدجال خلکو د دجال ذکر وکړه چې انه قال او د دا ویلي انه قال چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایلی دي چې مکتوب بین عینیه چې داغه د سترګو ترمنځ بلی کلی شوی کافرون کافر بلی کلی شوی چا دا ویل چې نبی علیہ السلام دا فرمایلی دي نو ابن عباس وی چې لم اسمعه ماته بذات خود دا په خپل نه دی اوریدلی چې مکتوب بین عینه کافر سره د دینه چې په نور روایتو کې دا لفظ راځي ابن عباس پتی بخپل نه اوریدلې ها ابن عباس وی ولکنه قال ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلی دی دا فرمایلی دی امام بخاری هم د دینه دا استدلال کوي اما موسی هر چې موسی علی السلام د نو کأنی انظر الیه نو گویا کې زګورو مغتا یعنی هغه بالکل دا هغه تصویر ما ته مخامخ دی چې اذن حضر فی الوادی چې کله هغه کوزیږي په الوادی په وادی کې یلبی نو هغه تلبیه وای دا اصل کې د نبی له صلوات والسلام د خوب حالت ته چې د خوب په حالت کې پیغمبر پاک موسی علی السلام ولید چې هغه یعنی مکی ته حج لراغله دی نو هغه وی ویلې چې زه هغه وینم او پیغمبرانو خوب هغه وحی وی چې موسی علی السلام هغه چې کله په د لوړې نه داسې په خکته طرف ته کوزیږي نو تلبیه به ویلا اذن حضر فی الوادی امام بخاری هم په دې باندې باب تړلې دی چې کله هغه خکته کوزیږي په وادی کې نو یلبی نو هغه تلبیه وی نو دی وجنا کلوړې تخیږي کدارنګ په کند کې کوزیږي نو چې په هر حال کې ته تلبیه وی او د الله د عظمت دا اعتراف دا بندکې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين